دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د اونۍ تحلیل خبرونه هم وړاندې کیږي ملغلره رسول الله لا شریعت زغ راډیو یاوي چې می د ژوند مرحله ټول لا ابو موسی اشعری رضی الله عنه څخه روایت دی چې نوموړي په خپل کور کې او دس وکړ بیا ووت او وی ویل هرومرو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان رسوم او نن به ټوله ورځ ورسره تیروم نو مسجد ته راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه یې وکړه خلکو ورته وویل دې خوا ته ولاړ دی وایي زه ورپسې ووتلم پوښتنه مې یې کوله تر دې چې بئر اریس باغ ته ننوت نو زه له دروازې سره کښېنستلم تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجت پوره کړ او اودس یې وکړ نو زه ور ولاړ سوم ګورم د اریس کوهي د غاړې په منځ کې ناست دی دواړې پونډۍ یې لوڅې کړي او په کوهي کې غځولې دي سلام مې ورته وکړ او بیرته راوګرځېدم له دیوال سره کښېنستلم او له ځان سره مې وویل نن به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه واني کوم لږ وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی دروازه یې وټکوله نو ما ورته وویل څوک یې ویل ابوبکر ما ویل لږ ودرېږه ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته می وویل ای د الله رسوله ابوبکر اجازه غواړي ویل اجازه ورکړه او د جنت زیری ورکړه بیرته چې راغلم ابوبکر رضی الله عنه ته می وویل راځه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری درکوي ابو بکر رضی الله عنه راغی تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شی خواته د کوهی پر غاړه ورسره کښیناست او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیر یې دواړې پښې کوهې ته ور وغځولې او پونډۍ یې لوڅې کړې زه بیرته راغلم له دروازې سره کښېناستم ما خپل ورور پرې ایښی و هغه اودس کاوه او راپسې راتلی نو ومې ویل که پلاني ته خپل ورور یادوي الله د خیر اراده کړې وي اوس به یې راولي ګورم چې یو څوک دروازه ښوروي نو ما وویل څوک یې ویل عمر ابن خطاب یم ما ورته وویل لږ ودرېږه بیا ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې سلام وکړ او ومې ویل عمر راغلی اجازه غواړي ویل اجازه ورکړه او د جنت زیری ورکړه نو زه عمر ته راغلم ورته ومې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم درته اجازه وکړه او د جنت زیری درکوي نوموړی هم راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ لور ته د کوهي پر غاړه کښېناست او خپلې پښې یې کوهي ته وروځړولې زه بیا راغلم له دروازې سره کښېناستلم او ومې ویل که الله پلاني ته د نوموړي ورور ته د خیر اراده کړې وي را به یې ولي نو یو بل تن راغی دروازه یې وښوروله ما وویل څوک یې ویل عثمان ابن عفان یم ما ویل لږ ودرېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم هغه مې خبر کړ نو وی ویل اجازه ورکړه او له یو ازمایښت رسېدلو سره د جنت زیری ورکړه نو ورغلم ورته ومې ویل راځه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری درکوي ورسره به یو ازمایښت هم درته رسیږي چې راننه ووت د کوهي یوه غاړه ډکه وه نو په بلې خوا کې دوی ته مخامخ کښېناست سعید ابن مسیب رحمه الله وایي د دې خبرې تاویل ما د هغوی په قبرونو وکړ په بل روایت کې دا توري زیات دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د دروازې د څارنې امر وکړ په دې روایت کې دا هم دی چې کله عثمان رضی الله عنه ته نوموړي د جنت زیری ورکړ هغه د الله تعالی ستاینه وکړه بیا یې وویل الله مرسته کوونکی دی د دې حدیث روایت د نن ورځې خپرونې ته مجسمې ملیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د کندوز ولایت په چاردره او د لوګر ولایت په مرکز کې اشغالګرو او ګوډاګیانو یې بوږنونکي وحشتونه ترسره کړي د روزګان ولایت په ترینکوټ کې د یوه امریکایي په شمول شپږ تنه کمانډویان اسکر قتل ګڼ مهمات ولجه شول د هرات ولایت په شینډنډ کې پنځه تنه مزدور اربکیان قتل او یو تن ونیول شو. د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې ظالم اربکی قومندان ووژل شو. اوس هم بشپړ خبرونه د ټول هیواد په کچه د اشغالګرو لخوا د خونړیو وحشتونو په لړ کې تېره شپه د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ اړوند منګتیپې سیمه کې د ګوډاګي ادارې عسکرو د بهرنیو اشغالګرو په ملتیا د ولسي خلکو په کورونو چاپې وهلې او کورونه یې بمبار کړي دي همداراز یې په یو کور بمبار کې درې میرمنې په شهادت رسولې دي او دوه ماشومان یې ټپیان کړي دي په دې برسیره یې د یاد کور درې تنه د بندیانو په توګه هم له ځانه سره وړي دي. پاتې دې نه وي چې وارخطا دښمن همیشه خپله ماتې په ولس وژنه پټوي او په ډېره بې رحمۍ د ولس سپین ږیري، مېرمنې او ماشومان شهیدانوي. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د خانقې د کمربند په سیمه کې ګڼ شمېر یرغلګرو او مزدورو کمانډویانو د چورلکو په مټ چاپه ووهله چې د مجاهدینو له لوري ورباندې وسلوال برید ترسره شو او په سیمه کې دښمن په سرایونو کې تر محاصرې لاندې شو په مزدور دښمن تر بیګا شپې درې بجو پورې مجاهدینو بریدونه کول چې د بریدمن شریف الله په شمول ګڼ شمېر عسکر مړه او ژوبل او د یوه بهرني یرغلګر عسکر په ګډون شپږ تنه کمانډویان وژل شوي او درې تنه وژل شوي جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي دي له دښمن څخه دوه ایم فور ټوپکونه او یو ایم شپاړس ټوپک، یو ګایز، یو د شپې دوربین، یوه جوړه د شپې عینکې او نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. دښمن بیګا شپه په تیښته تللی. په ټوله جګړه کې یوازې یو تن مجاهد زخمي شوی، نور لله الحمد هیڅ نوه زیان نه لري. د لوګر ولایت مرکز اړوند پورک او دادوخېلو کلیو کې وحشي یرغلګرو د سپریک په نوم اجرتي قاتلانو په ملتیا چاپه ووهله د ملت دښمنانو په دغه چاپه کې د تلاشۍ په بهانه د ولسي خلکو کورونه تلاشي کړي قیمتي توکي یې ترې لوټ کړي او عامو کلیوالو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی د یاد وحشت پر مهال ګډ دښمن د محمد رحیم او محمد روشان په نوم کلیوالو کورونه په بمونو الوځولي او د فیض محمد او محمد صدیق په نامه د دوو کلیوالو کورونه او موټرونه یې په یوه مخیزه توګه وران کړي او له منځه وړي دي همداراز یې د خپل وحشیانه خصلت له مخې محمد روښان هم په شهادت رسولی او څو نور کلیوال یې وهلي او ډبولي او ټپیان کړي دي همداراز د یاد ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند وغجان بازار منځ کې د ګوډاګي دښمن د جاسوسي ادارې په رینجر برید ترسره شو. د دغه برید په ترڅ کې د ګوډاګي دښمن رینجر ویجاړ او درې تنه مزدور جاسوسان ووژل شول. د بلخ ولایت له چاربلک ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې نه تنه اربکیان د دعوت او ارشاد کمیسیون د مسؤلینو په زیار له غلام ادارې څخه رابېل او مجاهدینو ته تسلیم شول. همداراز د چاربالک ولسوالۍ اړوند تیمورک څلور لارې سره د عبدالله په نوم د شهرا قومندان او یو مزدور پولیس ټپیان شول همداراز په دغه برید کې دوه تنه نور مزدور پولیس وژل شوي دي د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پنځه تنه مزدور اربکیان د وسلوال برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل او یو تن یې ژوندی ونیول شو. وروسته نیول شوی اربکی په ګوډاګي اداره کې د نه درېدو په شرط او کلک هوډ سره خوشی کړی شو. یاد اربکیان د فراه ولایت دابي خورما د سیمې اوسېدونکي وو. همداراز په رباطي سنګي کې یو مزدور عسکر قتل او یو بل ژوبل شو. د یاد ولایت د ګذرې ولسوالۍ اړوند د تیزان په کلي کې مجاهدینو پر غلو باندې د غلا په مهال برید وکړ چې په پایله کې یو غل محمد د محمود حسین زوی وژل شوی او نور په تیښته تللي همداراز له غلو څخه یو موټر سایکل نیول شوی د نوموړو غلو څخه د سیمې خلک ډیر په تنګ چې تل به یې په لارو کې خلک شکول د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ اړوند بزګک او حیدرآباد سیمو کې د مزدور دښمن په پوستو بریدونه ترسره شول د مجاهدینو لخوا ترسره شوي دغه برید کې دوې پوستې پتحه او د قومندان په ګډون شپږ تنه پولیس مړه او ټپیان شوي دي همداراز د پکتیکا ولایت یحیی خیلو ولسوالۍ اړوند ګډلو سیمه کې د مټان په نوم د شریرو اربکیانو ظالم قومندان د مجاهدینو لخوا په تکتیکي برید کې ووژل شو یاد قومندان د درې کاله وړاندې وژل شوي بدنام اربکي قومندان بګي ورور او په سیمه کې د ولس په ضد د سترو مظالمو او جنایتونو مرتکب چې نن د څرګرو مجاهدینو په برید کې د خپل عمل په سزا ورسید د کپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اړوند بدراب سیمه کې همداراز د یادې ولسوالۍ د میاخېلو او انارجوي په سیمه کې د راغلیو اشغالګرو او کرایه شوو ګوډاګیانو په کتار د مجاهدینو له لورې سخت بریدونه ترسره شول چې له امله یې دښمن ته درانه تلفات اوښتي د مجاهدینو د بریدونو له امله ګنګس دښمن له وارخطایۍ د استوګنې په کورونو بمبار کړی کورونه یې وران کړي او کلیوالو ته یې زیان اړولی چې تر اوسه یې مرګ ژوبله په کره ډول نه ده معلومه شوې. د بریدونو د پیل له وخته تر اوسه بیا دښمن پرمختګ نه دی کړی او جګړه اوس هم روانه ده. په یاده ولسوالۍ کې یو بل عسکر ووژل شو. همداراز د یاد ولایت په نجراب ولسوالۍ کې برید رینجر ویجاړ کړ. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شاول منده په سیمه کې تېره شپه یولس بجې د مزدوري اردو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې څلور تنه اجیر عسکر وویشتل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د ګرشک ولسوالۍ اړوند د بندي برق په سیمه کې تېره ورځ د امریکايي یرغلګرو یوه کوچنۍ کشفي الوتکه چې په پرمختللو کامرو سمباله وه د یوه ځانګړي تکتیک له مخې ونیول شوه او تر خوندي سیمې پورې انتقال شوه همداراز د یادې ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ ترمنځ یو مزدور عسکر او پولیس وویشتل شول د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د ارکلیک په سیمه کې بیګا شپه لس بجې له مزدور اربکیانو سره نښته رامنځته شوه په نښته کې یو تن اربکی ځای پر ځای قتل او د قومندان رو په شمول درې تنه نور ژوبل شول په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي یو بل خبر وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې یو اربکی له کلاشینکوب سره مجاهدینو ته تسلیم شو د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ اړوند د پمپو په سیمه کې تیر مازیګر د اربکیانو پر پیلډر موټر غلچکي برید ترسره شو چې په پایله کې یو تن اربکی ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول همداراز په انار دره کې یو مزدور پولیس د دراسکو په مټ قتل شو او د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د سلامۍ پوستې ته څیرمه پرون مازیګر د مزدور دښمن پر هغه سرپ ډوله موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له شوبلو سره روان وو د چاودنې له امله موټر ویجاړه او پکې سپاره ګوډاګیان ووژل شول همداراز په سیمه کې په هغه مزدور عسکر چې مینپال په لاس پر لاره ګرځید د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه وشوه او پکې ځای پر ځای ووژل شو د خوست ولایت باک ولسوالۍ په ودانۍ د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره شو په دغه برید کې مزدور دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې لا نه ده ترلاسه شوې همداراز په نادرشاکوټ کې دوه تنه مزدور اسکر مړه او ژوبل شول د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ اړوند وطن ګټو سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په ټولۍ وسلوال برید ترسره شو د مجاهدینو له خوا ترسره شوی دغه برید په نتیجه کې د مزدور دښمن درې تنه عسکر ژوبل شول. د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اړوند د کابل پروان پر عمومي سړک د کوچکین سیمه کې د مجاهدینو له خوا د جاسوسي ادارې په رینجر موټر چاودنه شوې چې د مرګ ژوبلې په اړه کره خبر لا نه دی ترلاسه شوی. د پروان ولایت کوی ساپی ولسوالۍ اړوند سکندری او بابا غمبکی ترمنځ په شریرو اربکیانو چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې یو مزدور اربکی مرګونی ژوبل شو. د یاد ولایت په کوی ساپی کې یو مزدور عسکر مجاهدینو ته تسلیم شو. د غزنی ولایت په قره باغ کې یو ظالم اربکی ابراهیم ووژل شو. د لوګر ولایت د خدر په کمپاین توغندیز برید وشو. د زیباک ولسوالۍ غارب سیمه کې په مزدور دښمن برید وشو. د لومړنیو معلومات له مخې په دغه برید کې یو اربکی وژل شوی، دوه تنه ژوبل او یو کلاشینکوپ یې مجاهدینو ته په لاس ورغلی دی. او وروستی خبر دا چې د زابل ولایت په مرکز قلات کې دوه تنه مزدور عسکر ژوبل شول. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. درنو هیوادوالو د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې جهاد کول زموږ او تاسو د خوښي انتخاب نه بلکې د الله تعالی له لوري را باندې فرض عین امر دی دا سپېڅلی مقاومت زموږ او تاسو عقیدوي ملي او اخلاقی مسولیت دی په دې لار کې باید د هیڅ ډول شیطانی وسوسو ښکار نسو د خپل حق لپاره مبارزه حتما بریا ته رسیږي دا د الله تعالی وعده ده د یوې سیاسي تبصرې اورېدلو ته راګرځوو چې د اسلامي امارت نظر څرګندوي دا د غرب د لنډ غرو کلی نه دی ویل کیږي د کابل د ګټسري رژیم مشر غني د ملګرو ملتونو غونډې ته له دې امله نه ولاړ چې ټرمپ او د هغه د جنگي ائتلاف ځینو اهمو غړو له غني سره له لیدنې کتنې انکار کړی ځکه یې استازولي خپل داسې یو حریف حلیف ته وسپارله چې څلور کلنه ناقانونه موده یې ټوله په سیالیو مخالفتونو او لفظي جګړو ورسره تیره شوه د څوکۍ او منصب تعریف یې نه د کابل د ګوډاګۍ ادارې په قانون کې شتون لري او نه د بین المللي دنیا په اصولو کې شته ډبل عبدالله یې پر ځای ملګرو ملتونو ته واستاوه هغه تر هر څه وړاندې هلته خبریالانو ته د یرغلګرو ځواکونو ستاینې بیان کړې ده وویل، بهرني ځواکونه په افغانستان کې زموږ د ارزښتونو حفاظت کوي. نوموړي دا خبرې په داسې سپین سترګۍ سره وکړې چې خپله ملګرو ملتونو هم وړمه ورځ په خپل راپور کې د بهرنیانو د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو ډېرښت هیښوونکی وباله. حقیقت دا دی چې د یرغلګرو او کورنیو ګوډاګیانو په لاس د ولسي عام وژنې وروستیو څپو ډېر یو بوږنوونکی شکل اختیار کړی. هره ورځ د هېواد په یوه او بله برخه کې د بمبار او شپنیو عملیاتو له لاسه یوه بشري فاجعه رامنځته کیږي او په اړه یې د نړیوالو بشري نهادونو چوپتیا نور هم وضعیت خونړی کړی. متاسفانه چې دا وحشیانه تراژیدۍ نه لومړۍ دي او نه به وروستۍ وي. ځکه له یوې خوا بې رحمه صلیبي یرغلګر د خپلې اوولس کلنې ماتې د پټولو په خاطر د لیوني سپي په څېر هرې خوا او هر څه ته خوله اچوي، له بلې خوا یې زرخریده اجیر غلامان هم په دې پوه شوي چې د یرغلګرو له شکست سره به د دوی د ژوند هم وروستۍ سلګۍ وي. له همدې ځایه ده چې اوس دوی ټول ولس ته د دښمن په سترګه ګوري. او داسې فکر کوي چې د ټول ولس په وژلو، ترټلو، زنداني کولو، توهینولو او ملي ارزښتونو په له منځه وړلو سره به دوی ایله وکولای شي چې بریالي شي، بله هیڅ لاره په نظر نه ورځي، ځکه خو یې دا ډول وحشتونو ته لاس اچولی چې هیڅ بشري فطرت یې د ارتکاب جرأت نه شي کولای، مګر دا صلیبي متجاوزین او د هغوی بې ضمیره ګوډاګیان یې په رڼا ورځ ترسره کوي. د ولس کور کلی جومات، مدرسه، بازار، کلینیک، ودونه، غم، ښادي او دا هر څه بې توپیره د ړندو بمباریو نښه ګرځوي. د صلیبي یرغلګرو خاصیت دا دی، کله چې د اشغال شده سیمو له قابو کولو نه مایوسه شي، نو بیا هلته فقط او فقط د وحشت له لارې تباهي رامنځته کول غواړي. امریکایي یرغلګرو هغه مهال له عراقه خپلې پښې سپکې کړې چې هلته یې د اوبو پر ځای د وینو ویالې وبهولې او اباد ښارونه یې له خاورو سره خاورې کړل. همدارنګه یې په شام کې تر ژوندیو انسانانو مړي ډېر او تر ابادیو یې ویرانۍ ډېرې کړې. هغوی غواړي چې په افغانستان کې هم ورته تګلاره پلي کړي او افغان مسلمان ولس ته د تراژیدیو یو ناپایه تسلسل پرېږدي. او دا کار ته یې زړه ځکه ښه کړی چې دلته یې همداسې زرخري د ګوډاګیان موندلي چې تر دوی څو چنده بې رحمه، سفاک او بزدله قاتلان دي. د مجاهدینو بدله همیش له بې دفاع ولس نه اخلي. د ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، کندوز، فراه، میوند، میدان وردګ او داسې نورې پېښې یې ښکاره بېلګې دي. سره له دې چې د افغانستان د غلامانو په تاریخ کې دومره پس فطرته غلامان نور نه دي تیر شوي لکه د اوسنۍ شل سرې ادارې چارواکي دومره خواخوږي چې د خپلو بادارانو سره دوی کړې او دومره شدیده دښمني چې له خپل ملت سره دوی کړې په تاریخ کې یې ساری نه موندل کیږي خو بیا هم بادار ټرمپ یې په ملګرو ملتونو کې له لیدلو څخه انکار کوي له دې نه څرګنده شوه چې خسر الدنيا والآخره ذلک هو الخسران المبين خو دا ذليل ګوډاګيان او يرغلګر بايد په ياد ولري چې افغانستان د مجاهد ولس ټاټوبی دی دلته د ډيرو يرغلګرو ککرۍ خاورو خوړلي دي د اسلامي امارت تر سپين سپيڅلي بيرغ لاندې د پيغمبر د پيروانو يو منظم ملي اسلامي او مجاهد خوځښت شروع دی چې ورځ تر بلې يې د بريا مزلونه رالنډيږي تحلیل جنت د خبره د یو د اونۍ تحلیل او ارزونې پروګرام درنو او خاغلو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله تعالی دی وکي چې د صحت او عافیت په جامه باندې رنگین او ښه ژوند او نیکمرغه شیبې ولرئ غواړو چې نن تاسو خاغلو ته د اونۍ تحلیل او ارزونې پروګرام په اوګدو کې نوې موضوع تشریح او په غو باندې زه او زما همکار حقمل صاحب خپل نظر او تحلیل وړاندې کړو ایمل صاحب زم په خپل وار سره خپل درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې د امریکا سره د امنیتي تړون په نامه د غلامۍ چې کوم تړونو په هغه باندې یو ځل بیا بحثونه راپارېدلي دي او د ګوډاګۍ ادارې چارواکو همدا رقم بېلابېلو اړخونو له لوري د دغه تړون باندې بحث کیږي او موږ به انشاءالله خپلو درنو اورېدونکو ته دا معلومات وړاندې کوو چې دا څه رقم تړون دی او ولې ګډاګیان او هغه کسان چې دغه تړون د امضا لپاره کوشش کولو اوس بیا په دې باندې پښیمانه دي ان شاء الله العزیز خپل درنو اردوونکو ته په دې اړه معلومات ورکو ډیره بخسی حقمل صاحب زمونږ او تاسو درنو اوریدونکو او په مجموع کې افغان مجاهد ولسته دا واضح ده چې کله امریکایان په دې باندې پوه شول چې په افغانستان کې نور د هغوی له شتون او وجود سره افغانان حساسیت لري د هغوی بېلابېل ستراتیژۍ له خاورو سره خاورې او د هغوی ټولې تګلارې که هغه پوځي حربې وي که سیاسي حربې وي که اقتصادي نو هغه ټولې شنډې شوې نو د افغانانو د تیرستلو په خاطر باندې داسې یو کرغړن شکل راوړاندې کړ د امنیتي تړون په نامه باندې چې ګواکې له امریکا سره افغانان امنیتي تړون لاسلیک کړي نو لوي خو به افغانان په امنیتي لحاظ باندې مسؤلیت پیدا کی لبل خوانه به د افغانستان پوځي اقتصادي وضعیت هغه د خیرازي او د تکمیل خاطر روان وي او افغانان به محفوظ وي د افغانانو هوایج برا پوي امریکایان بدلته لوی زیربناوي جوړوي او امریکایان بدلته له افغانانو سره د اردو په جوړولو او د افغانستان د سرحدونو په پیاوړي کولو او خوندیتوب کې ډیر ونډه واخلي نو په همدې خاطر او بل دا ویل چې په د امنیتي تړون لمخې نه به دومره مرسته کیږي هر کال او دومره مصروفیتونو شغل به پیدا کیږي له همدغه نمایشي او شعاري خبرو په بنیاد باندې او د خپل ګډاګیانو په شکل باندې د امنیتي تړون لاسلیک ته زمينه مساعده کړله نو د دغه تش په نامه وحدتي ملي رژیم په شروع او آغاز کې دغه شیطانی تړون لاسلیک شو او مخکې له دې نه چې په دې باندې د افغانانو نظر واخلي د افغانانو بحث ته ارزښت ورکړي او یا د دوی همدغه نمایشي پارلمانونه د پغوت باندې بحث وکړي دوی مخکې له مخکې د تړون امضا کړ او بیا هر د پارلمان غړي ته خپل ګډاګیانو ته د معلوم مقدار ډالرو او رشوتو چوکیو په ورکولو سره دغه تړون تایید ک او تصویب ک نو اوس بیرته موږ تاسو د دې شاهد یو چې امریکایانو د دغه تړون له لاسلیک وروسته افغانانو ته څو ورکړل په نظامی میدان کې څو ورکړل په اقتصادي میدان کې څو ورکړل په سیاسي میدان کې څو ورکړل چې هغه هر چاته معلومه ده چې جواب نه یعنی هیڅ شی هم افغانانو ته پرته لدینه چې مرګونه ورکړل وژنې ورکړې ناورینونه ورکړل تباهي ورکړې تفرقه ورکړې او د افغانستان د بربادۍ او د افغانستان د تجزیې لپاره عملا زمینه سازي وکړي نور هیڅ هم په ارمغان او انجام کې نه درلودل نو اوس دغه تړون پرابطه اوس بیا بحثونه راپورته شوي دي د همغه چیرولو لوري نه چې دغه تړون دوی وسره لاسلیک کړی ځانونه روحانیون بولل ځانونه جهادي رهبران بولل ځانونه د ملتونو استازي بولل ځانونه متخصصین بولل چون هغوی په پیل کې هم په یو ګډاګي فکر باندې دغه تړونو سره لاسلیک کړی او غوته چکچکه وهلې چون هغوی یو معامله وکړله رشوت یې واخیسته سیاسي اقتصادي معاملې یې سره دسخت کړې نو اوس چون هغه ټول شیان په دوی باندې بند شول نو اوس بیا دغه خلک سي دي راپورته شوی دی او دا بحثونه کوي چې په عملیاتو تړون باندې له سره غوروسي یعنی دغه ګډاګیان دا خبره نه کوي چې وایي چې نور امریکایي حضور په افغانستان کې موږ نه منو نو دوی بیا په دې باندې بحث کوي چې یعنی یو بل معامله دی وسی نو زما په فکر باندې دغه کومه صفه چې اوس بیا راپورته شوی یا په پارلمان کې یا د ځینو د ګوندونو له لوري یا د ځینو شخصیتونو له لوري دوی اصلا صادق نه دي په دغه موضوع کې نو زما په نظر باندې دا هماغه مجرمین دي چې دغه کرغړین تړون ته زمينه مساعده کړه او افغانستان په لوی بحران په لوی کړه او په لوی مشکلاتو کې ور لاهو کړ بل ایمل صاحب لکه تاسو چې څنګه وویل مهمه پوښتنه هم همدا ده چې ولې هغه کسان چې په لومړي سر کې دا اصرار او دا ټینګار درلود چې باید له امریکا امنیتي تړون وشي او په دې برخه کې حتی ځینو داسې کسان هم وویل چې کله امریکا سره تړون نشي نو موږ به له هېواده هجرت وکړو دومره دوی په اصرار او په ټینګار سره دغه تړون غوښته او اوس دوباره چې دغه بحث دوی پورته کړی چې په دې تړون دی بیا کتنه وشي نو دلته مهم دوه علتونو ته اشاره کولای شو لکه تا چې هم څنګه دې خبرو ته اشاره وکړه لومړی خبره دا ده چې همیشه بهرني يرغلګر ګډاګیان د یو استفاده په توګه هغه استعمالوي او چې کله هغه استفاده د دوی نه وشي بیا د تانور د مثال په شکل باندې پیپسي بوتل غونډه کې دوی خطا کوي نو هغه وخت کې دوی ته پیسې ورکړي او چې کله د امنیتي تړون قرارداد واغسته بیا د خلک پرې خودل او بیا دغه خلکو چې کوم منفعتونه هغه ټول پاتې شول او عین حال کې دوهمه خبره هغه دا و چې دوی دا فکر درلود چې امریکا هر څه کولای شي امریکا یقینا دغه تړون د خي ورځ نه نه وکړ بلکې د مجاهدینو په لاس باندې هغه گزارونه خورلی او د مجاهدینو په لاس باندې هغه د ماته په حالات کې نو هغه دا کوشش وکړ چې دغه تړون وکي او د افغانستان د زمکي د خرڅلاو دغه یو سند لاس راوړي بیا به دوی په خپل اډو کې په آرام ناشتي او خپل ګډاګیان به د خپل مجاهد او مسلمان ملت په وړاندې مجاهدینو په وړاندې استعمالوي نو ګډاګانو دا فکر درلود چې موږ امریکا ته دغه تړون ورکړو نو امریکا به موږ سره هر څه وشي کړي خو دا حقیقت دی چې امریکا هر څه ونه شو کړي په همدې وجه باندې دوی لدی حالت نه هم مایوس شول او بل مهمه خبره د شرم او د عار خبره دا و چې دوی داسې یو تړون امریکایانو کافرانو ته دوی ورکړي چې په هغه کې هر قسم وحشت جواز دوی ته ورکړل شو دا تاسو چې خبرې اوس مهال په هیواد کې سرقه وحشتونه روان دي د هیوادوالو عمدي وژنه روانه ده د هغوی کورونه سوځول کیږي په کورونو بمبارونه کیږي په بیلابیلو ولایتونو کې په بیلابیلو ځایونو کې په کورونو باندې چاپی وهل کیږي لکه په دې تیر څو ورځو کې د ننګرهار ولایت د خوګاڼو ولسوالۍ د ادور په سیمه کې چې کومه چاپه وهل شو په دې کې شاوخوا شل تنه هیوادوال مظلوم بې دفاع ولسی خلک هغه شهیدان کړل شول سپینګری پکې دي ماشومان پکې دي عین حال کې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پیټلو په سیمه کې چاپه وهل شوې ده او په دې کې هم شاوخوا لس پنځلس کسان مظلوم او بې دفاع او بې ګناه هېوادوال هغه وژل شوي دي دغه د وحشتونو سلسله هغه روانه ده او د دغه وحشتونو دپاره رسمي سند هغه دغه امنیتي تړونو چې دوی ورکه او امریکایان ته ویلي چې تاسو په افغانستان کې هر قسم وحشت کوئ ظلم کوئ تاسو به د عدلي تعقیب لاندې نه نیول کېږي تاسو نه به څوک پوښتنه نشي کولی او دا د افغانستان په ټول تاریخ کې د شرم او د عار یو تړون دی که د انګریزانو سره هم څومره د ګډاګیانو طرف نه کم تړونونه شوي دي هغه هم دومره نه لکه څنګه چې د امنیتي تړون په نامه کم تړون امریکایان سره وشو دومره ذلیل او دومره د شرم او د رسوایۍ تړون نه او بیا عین حال کې چې روسانو سره چې کم تړونونه د کمونستانو د هغه وخت د روسي ګډاګیانو له لوري وشول هغه هم دغه سي د دومره د شرم او د عار تړونونه نه لکه د امریکایانو سره چې کوم امنیتي تړون هغه د دومره د شرم او عار او د ذلت او د رسوایۍ تړون نو مقصد او مطلب دا دی چې افغان مسلمان او مجاهد ملت به هیڅ کله دغه تړونونه ونه مني او نه به هم د امریکایانو بادارۍ ته سرټیټ کړي ماشاءالله اکمل صاحب تاسو ډیره خو نقطو ته اشاره وکړه په کوم وخت کې چې دغه تړون لاسلیک کېده هم نو د اسلامي امارت په هغه محل باندې د اعلامیو په برګونونو باندې دا واضح کړل او خلک دې تذیر کړل دنیا دې تذیر کړه گاونډیان دې تذیر کړه چې ګوري د امریکایانو سره تړون لاسلیکول دا نه یوازې د افغانانو لپاره شر او کړاو زیږون کیده بلکې د گاونډیو او سیمې لپاره هم د خطر زنګونه لري موږ ولیدل چې د امریکایانو له دغه تړون سره امریکایانو له نورو ځایونو شکدل ته پتنې راوړلې د عائشانو په نامو باندې دلته پروژې تطبیق کړلې د گاونډیو هیوادونو لپاره دلته فکرمندیانې وزیږولې او په لوی لاس باندې گاونډي هیوادونه او سیمه د افغانستان لپاره وبلوسول چې دلته د هر چا لپاره خطرونه او ناورینونه زیږول کیږي اوس افغانستان د اور د وی ګرمې بټۍ په توګه باندې اړولې د امریکایانو ظاهرا همدا د چې موږ امنیتي تړون لاسلیک کړي اوس د دغه تړون له لاسلیک نه وروسته دی څوک وایي چې افغانانو کومه ښه ورځ ولیدله آیا د افغانانو اقتصاد خسو افغانانو ته شغل پیدا سو له افغانستانه پرار د ځوانانو د استعدادونو بن شو افغانستان کې د مرګونو د مشکلاتو د وژنو د شکنجو د بندیخانو د لړۍ ودرېده خو یو کار هم ونه سو په افغانستان کې د دغه تړون له لاسلیک نه وروسته له یوې ورځې نه بل ته په نوي نوي شکل باندې مشکلات مخې ته راغلل آیا د افغانستان شتون به وو که به نه وو ځکه دغه تړون لاسلیک کېدل عملا له افغانستانه د سیمې او ګاونډ د ټکولو د ورکولو د یوې آلې په توګه دوی استفاده کوله افغانان خو دوی داسې پرس کړي و چې دا خو د موږ د سون توکي دي دي که دا اجیره اردو ده که نور افغانان دي که دا نور ملیشي دي دا خو د دوی په ګټه باندې جنګیږي نور سیمه به هم له افغانستانه په قرار نه پاتې کیږي خو دا اسلامي امارت وو هم د دغه تړون په مقابل کې سي لړیر وحشت او هیبت او لړیرو ناکردونه ډکو او بدمرغه او کرغړنې پروژې او تګلارې درلودې افغانستان مسؤل ک بلکې د امریکایانو دغه ټول غرور چې په دې تړون کې رانغښتو یو ده اور دړې وړک نو اسلامی امارت هغه ځواک د چې هم افغانانو ته نجات ورک او هم گاوند ته نجات ورک او هم سیمه ته نجات ورک نو زما په فکر باندې نور د دغه امنیتي تړون هغه قوت روب هغه دبدبه چې کومه وه هغه نور د اسلامي امارت د فاتح او اتلو ځواکونو په توسط او د حکیمانه تګلارې په زور باندې هغه له خاورو سره خاورې سوې ده نور هیڅ نتیجه نه لري د افغانانو په منځ کې هیڅ هیڅ د بحث او توقع وړ نه ده او دغه ولس ټول وز د اسلامي امارت د هرې تګلارې او د هرې هغه پیغام او خبرګون چې اسلامي امارت پخوا خودره یو یا خي په غبانې باور لري او په غبانې ډاډ لري نو زما د افغانانو او خپل پرګنو څخه دا هیله ده او توقع ده چې امریکایان په افغانستان کې ل قطعي شکست او له یقیني هغه ماتې سره مخ دي که څه هم ګوډاګیان یې دوی په مخ کې وسپر دي او امریکایان کوشش کوي چې خپل تلفات د دغو ګوډاګیانو په توسط باندې کم او لکی خو د اسلامي امارت مجاهدین په هر میدان کې ویښ او متوجي دي په هغو سیمو ته ځانونه ورسوي هغو مراکزو ته چې هلته د امریکایانو اصلي ځالې وي د مثال په توګه له تیرو څو دوه درې اونیو نه راهیسې یوازې پلوګر ولایت کې ل پنځو نه تر لاسو پورې امریکایان الته مردار شوي دي او په هغه کې دوه نفر هغه لوړپوړي افسران امریکایان الته مردار شوي یعنی امریکایان که هر څومره کوشش او زیار وکړي دغه تړون لمخنه ځانونه مسؤون او خوندي وګرځي له ګزارونو خو د اسلامي امارت نه بچدای نشي نو جما د خبرې مطلب دا ده چې افغانان دي ډاډي افغانان دي یقین ولري چې د یو ځواک او د یو یو قوت ستاسو الله تعالی په فضل چې د دوی د اقدارو د دوی د نوامیسو او د دوی د ټو ارزښتونو هغه د پاو کې دا به ډیره د شرم او تلپاتې خجالت خبره وه چې امنیتي تړون دی د یو څو ګډاګیانو په توسط لاسلیک شوی وای خو په مقابل کې دی کومه معرکه کومه مقابله موجوده نه وای اوس خو د دوی په مقابل کې لاول ورځ نه اسلامي امارت غک پورته ک او لس تایید ک نو دا ډیر د افتخار او یار خبره ده مهمه خبره دا ده چې هوادوال دي د ګډاګیانو ګډاګي رژیم د غوی د چارواکو د هغه سیرو چې بدنامي سیری دي امریکا او اشغال د خپل اهداف لپاره په افغانستان کې کارول دي او کاروي په غوی د اسکل اعتماد نه کوي هم دغه هغه خلکو چې دوی دغه امنیتي تړون په شد او مت سره امضا ک او هر قسم سہولتونه ورته آماده کړل او هر قسم فضا او چارپیریال ورته آماده ک او د ټول هیوادوالو اذهانو ته دغه تبلیغات ورشندل چې امنیتي تړون به زموږ ساس د لپاره حیاتي وي افغانستان د لپاره به ګټه وکړي نو دا همغه خلک دي چې دوی بیا هم دغه کار کولی شي بیا هم دغه امنیتي تړون د پر دوی کوششونه کولی شي که چېرته امریکا یو سو روپې دغه کسان چې اوس بحث دا پورته کړی دی چې امنیتي تړون موږ ته څه ګټه وکړه یعنی د امنیتي تړون د رد لپاره یو خبره کړې ده که چېرته امریکایان یو څو امتیازات دنیوي مادیات دوی ته یو ځل بیا وړاندې کی نو بیا به هم دوی دا وایي چې نه بالکل امنیتي تړون به زموږ د لپاره ګټه وي او دې ته په داخله رایه ورکوي نو افغانان د هیڅ کله په دې بدنامو سیرو باندې دغه سه خلکو باندې چې هغه د پیسو په مقابل کې د دنیوي مادیاتو د چوکۍ او د قدرت په خاطر باندې له دینه هم تیر دي له وطن هم تیر دي د هر قسمه حدود او پولو نه هغه اوړي نو افغانان دې هیڅ کله په دې خلکو باندې اعتماد او باور نه کوي عین حال کې مونږ هغه عسکرو ته چې هغه د کابل ادارې په لیکو کې د هواد او د مجاهدینو په وړاندې او د هوادوالو په وړاندې باندې هغه جنگ کیږي هغه ته مونږ پیغام وړاندې کوو چې تاسو د امریکایانو د اډو په دفاع کې وشل کیږي تاسو د امریکایانو د مسؤلیت په دفاع کې وژل کیږئ ستاسو جګړه ستاسو مقابله له مجاهدینو سره هیڅ کله د وطن او د اسلام دفاع نشي کېدلی که چېرته تاسو د وطن دفاع کوئ نو څنګه په هیواد کې بهرني ځواکونه ګرځي نو دا د وطن دفاع څه معنی ستاسو د وطن یو برخه د اډو په شکل باندې بهرنیانو باندې پلورل شوې ده نو بیا ستاسو وظیفه او دنده څه ده او دغه مجاهدین چې تاسو ورسره جنګیږئ دوی د همدغه اشغالګرو همدغه بهرنیانو مقابله باندې هغه لګیا دی جګړه کوي هغه خلک چې هغه وایي چې جګړه بین الافغاني ده هغه ته موږ وایو چې څنګه بین الافغاني ده زما په هیواد کې بهرني ځواکونه موجود دي هغه ته هر قسم جنایتونو ازادي ورکړل شوې ده او زما د هیواد یو برخه پلورل شوې ده نو دا جګړه څنګه داخلي او افغان وژنه کېدلی شي او عین حال کې خپل هیوادوالو ته په کله کډار ورکو چې ان شاء الله العزیز د هیواد مسلمانانو مدافع ځواک اسلامي امارت به هیڅ کله د شرم او د عار او د ذلت دغه تړونونه هغه ونه مني او که هر څومره هم دوی تړونونه وکړي ان شاء الله العزیز د مجاهدینو په لاس باندې به دغه ټول تړونونه ماتيږي او د دوی ګډاګیان او بادران به ټول شرمیدلی او ټیټ سری له هواد تختی او یو ځل بیا به د هواد پاک او سپیشل خاور په اسلامي نظام باندې خکول شي ان شاء الله العزیز قدرمن مل صاحب دا چې زموږ تاسو د خبرونه وخت هم همدومره و